الكلمة لفظ وزع کلمه یو لفظ دی چې وضع شوی دی د فاره د معنا هسې معنا چې هغه مفرده ده مليانو دا سوال واردېږي چې د مصنف رحمه الله په تعریب د کلمې باندې شروع کول دا اشتغال بما لا یعنی دی ځکه چې موضوع د علم نحو کلمه او کلام ده او فعلم کې بحث کیږي نو هغه د موضوع د عوارضي ذاتیو نه کیږي او بحث چې شروع کیږي په علم کې نو هغه د هغې د عوارضو ذاتیو نه کیږي نو مصنف رحمه الله تفکروا چې هغه بحث شروع کړی وي د احوالو د کلمې او د کلام نه حالانکه مصنف رحمه الله شروع کړ په تعریف د کلمې باندې په ذات د کلمې باندې پوه شو کنه جواب دا ده چې دا اشتغال به ما لا یعنی نه ده بلکې دا به ما یعنی ده بلکې دا اشتغال به ما یعنی ده دا به ما یعنی ده به مقصدم ده ځکه چې د یو شي معرفت چې کیږي دا د هغې په د یو شي د احوالو معرفت چې کیږي د یو شي د احوالو نو دا موقوف دی په معرفت د ذات د هغه شی باندې ته چې د یو شی حالت پیژنې احوال پیژنې نو لومبه به د هغه ذات پیژنې د یو شی د احوال معرفت موقوف دی د په معرفت د ذات د هغه شی باندې نو نو مستعریب د کلمې چې مصنف رحمه الله وک ځکه چې دا موقوف علیه دی او موقوف علیه دا مقدم وی او مخکې وی په موقوف باندې موقوف علیه مقدم وی په موقوف باندې به دا سوال واردی چې هر کله موضوع د علم نحو کلمه او کلام شو نو کلمه ولې مقدم کړله په کلام باندې کلمه ولې مقدم کړه کلام سره د دینا چې کلام مفید ده د فائدې تامه او کلمه مفیده نه ده جواب داده چې کلمه جز ده او کلام کل او جز مقدم وی په کل باندې طبعا نو دلته کلمه مقدم کړه په کلام باندې وضعا د پاره د دې چې مطابقت راشي په مابین د وضع او د تبع کې پر دې چې مطابقت راشي په مابین د او د تبع کې عامره که څوک دا سوال وکړي چې کلمه څنګه جز ده او کلام کله نو ته جواب بداو کې چې مفهوم اجمالی د کلمې مفهوم اجمالی د کلمې دا جز د مفهوم تفصیلی ده کلام نه مفهوم اجمالی د کلمې دا جز ده د مفهوم تفصیلی د کلام نه دا جز ده د مفهوم تفصیلی د کلام مفهوم مفهوم او دویم جواب دا وکړي د لومبي اعتراض نه چې کلمه په منزله د مفرد ده کلمه په منزله ده مفرد ده او کلام په منزله د مرکب ده او کلام په منزله ده مرکب او مفرد مقدم وی په مرکب باندې طبعا او مفرد مقدم وی په مرکب باندې نو دلته کلمه مقدم کړله د پاره د دې چې مطابقت راشي د تبع او د وضعي په مابین کې زدکړه دا خبره چې تعریف په درې قسمه ده عامل ویل دا ماته ډېره مزه راکوي او که نه تعریف په درې قسمه ده یو تعریف حدی دویم تعریف رسمی او دریم تعریف لفظی وای کنه اسد ودی لیک کنه تعریف حدی دا تعریف د شیدې د هغې په تمام ذاتیات سره تعریف حدی دا تعریف د شیدې په تمام ذاتیاتو په تمام ذاتیاتو سره لکه تعریف د انسان په حیوانې ناطق سره تا نه څوک ته پوسو کې چې انسان څه ته وایي نو ته ته په جواب کې وې حیوانې ناطق ده نو دا تعریف حدی دی او تعریف رسمی دا تعریف د شی دی په عوارض سره د شی په عوارض باندې تعریف وکړي نو دې ته تعریف رسمي وایي لکه تعریف د انسان لکه تعریف انسان په طویل القامه سره او په بادی البشره سره دا ټول عوارض دي دا ذاتیات نه دي ها او تعریف لفظي دیتا وای تعریف د اشهر تعریف د یو شی په اشهر مرادف سره تعریف د یو شی په اشهر مرادف سره یا به الفاظ دیگر لکه تعریف د غزن پر په اسد سره اے طالبانو غزن پر دام زمری ته وای خدا غیر مشهور لفظ دی او چې ته د غزن پر تعریف په اسد سره وتی دا مشهور دی تعریف لفظي دی او دواړه مرادفین دي خو چون کې اسد مشهور دی او غضنفر به په دې مقام کې په کلمه کې بحث ته د حیثیت د اشتقاق او د عدم اشتقاق نه د مقام کې بحث ته د حیثیت د اشتقاق او د عدم اشتقاق نه چې آیا کلمه او کلام مشتق دي او که مشتق نه دي نو په دې کې مذهبین دي په دې کې دوه مذهب دي یو مذهب د جمهور دی او بل مذهب د بعض نوحاتو دی مذهب د جمهور دا دی چې کلمه او کلام هما اسمانه هما اسمانه موضوعان برأسهما دا دوړه اسما برأسهما دي چانه مشتق ندي زکه مدار د اشتقاق بنا د اشتقاق دا په تکلفاتو ده دار د اشتقاق په تکلفاتو ده او مذهب د بعضو نحاتو دا دی مذهب د بعضو نحاتو چې کلمه او کلام اسمان برأسهما ندي بلکې دا دواړه مشتق دي ځکه چې مدار د اشتقاق دا فرعایت او په تناسب باندې دی لکه چې مدار د اشتقاق دا په تناسب باندې دی نو دا مشتق دی به د کلمنا کلمه او کلامه مشتق دي د کلم نه بسکون اللام خبره باندې ورسېدلې نو سوال واردېږي بعضو نحاتو باندې چې په اشتقاق کې تناسب پکار وي اشتقاق کې تناسب پکار وي دغه کلمې او کلام او کلمون کې خو اشتقاق لذشته ده مناسبت لذشته ده مناسبت هو له مناسبت معنوي پکې نشته ده مناسبت لفظي دا ده چې د درې واړو ماده یو ده درې واړو ماده یو ده کنه خو اشتقاق معنوي خو نشته ده کنه اشتقاق معنوي ځکه نشته ده چې کلم معنی د زخم جرحه جواب دا دی چې مناسبت معنوي په درې قسمه باندې دی یو مناسبت معنوي تو مناسبت په معنا مطابقي سره یو مناسبت معنوي په معنا دویم په معنا تزمونی سره دریم په معنا التزامی سره په معنا التزامی سره او دلته که مناسبت په معنا مطابقه او معنا تزمونی سره نشته دی خو مناسبت په معنا التزامی کې شته ده او هغه دا ده څنګه جرح اثر کوي په مجروح کې څنګه جرح اثر کوي مجروح کې دغشان بعضی کلمات بعضی کلمات دا اثر کوي په نفوسو کې خبره کوي او بعض اشعار خزینه هغه هم اثر کوي د علی رضی الله تعالی عنہ قول له جراحات السنان له التیامو جراحات السنان له التیامو ولا یلتام ما جرح اللسان خبر پوهې کنه پوهې د توري د زخم روغېدل او التیام خوشته دی خو د جب د خو د خبرو د جبې د زخم روغېدل او التیام نشته دی یا لکه دا قول شو چې جرح الکلام اشد من جرح السهام جرح الکلام اشد من جرح السهام من سهام خبره کوي او پانی سے یو شعر دلته ویل دی هغه وای د زخمونو د تورو د د د زخمونو د تورو علاج به وشي زخمونو د تورو علاج به وشي خود خبرو د زهم د پرهر دوابه نشي لیکن دي چې د تورو د زخم علاج خو به وشي خو د خبرو د پر هر دوابه نشي نو دیو جنا مناسبت شته ده په معنا التزامي کې خبر باندې نشته کنه بس یې پورا سبق